که څه مو هېر کړه یا مو خطا وکړه مه مو نیسې، زموږ ربه! په هغسې درانده پېټي مو مه باروې لکه تر موږ ړومبني دې چې بار کړي وو، زموږ ربه، او په هغه څه مو مه باروې چې وس یې نه لرو، او تېرېدنه راته وکړې، او بخښنه راته وکړې، او رحم راباندې وکړې، ته زموږ مولا، یعنې واکمن یا دوست، یې، نو پر کافر قوم بری راکړې. له جریر بن عبدالله البجلی رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی چې په خپلو ګوتو یې د آس تندی مښی او فرمایل یې تر قیامته پورې د آس په وچولي کې خیر یعنی اجر او غنیمت یې ښودل سوی دی نن د یکشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه څلوېښتم هجري قمري کال د صفر المظفر د میاشتې دولسمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له یوویشتمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو پرون له سهاره تر ماښام پورې په انتخاباتي بهیر څلور سوه اووه بریدونه شوي لسګونه عسکر او پولیس مړه او ژوبل شول او انتخابات له ناکامۍ سره مخ شول. د بغلان ولایت په برکه کې د انتخاباتو پنځه مرکزونه خنثا، اویا تنه کرمندان اسیران شول. د غور ولایت په چغچران کې لس تنه مزدور عسکر قتل، اته تنه یې ژوندي نیول شوي. د کندهار ولایت په تخته پل کې ګډو عسکرو درې کلیوال شهیدان اووه تنه بندیان، شپږ موټر، اووه موټرسایکلان یې سوځولي. د لغمان ولایت په الینګار کې وحشي دښمن په ملکیانو چاپه وهلې او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د الخندق عملیاتو په لړ کې پرون ورځ د دښمن د جعلي انتخاباتو په پروسه په ټول هیواد کې هماهنګ او پراخ بریدونه ترسره شول. تر پرون ماښام پورې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه د څلور سوه اووه بریدونو راپورونه رارسېدلي چې دښمن ته پکې د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. انتخاباتي مراکز یې ویجاړ شوي او تړل شوي، لسګونه پولیس او عسکر یې وژل شوي او ټپیان دي، ګڼ شمېر وسایط یې تخریب شوي، د ګڼو سایټونو مواد د مجاهدینو لاس ته ورغلي، تر سلو پورې انتخاباتي کارمندان یې ژوندي نیول شوي دي. همدا ډول په دغو بریدونو کې د رای ورکولو مطلق اکثریت مرکزونه تړل شوي پاتې، له ځینو ښاري سیمو پرته په نورو ولایتونو او ولسوالیو کې خلکو په یاده جعلي پروسه کې ګډون ونه کړ، اګر که د دښمن لخوا ګومارل شوو رسنیو ټوله ورځ د انتخاباتي بهیر د بریالي پرمختګ ډنډوره ږغوله، خو هغه څه چې افغان غیرتي ولس د سر په سترګو ولیدل، ما سوا له دولتي او ځینو ښاري مجبورو خلکو، نور ولس دغه پروسه تحریم کړې وه. د اسلامي امارت مجاهدینو هم په ټولو ولسوالیو او د ولایتونو په مراکزو کې د دښمن له خوا د انتخاباتو ټاکل شوي مراکزو ته مزاحمتونه ایجاد کړل، امنیتي کسان یې ورته ووژل او پروسه یې ورته ګډه وډه کړه. د اشغال په صورت کې په تر اشغال لاندې ملکونو کې د انتخاباتو په نامه جعلي پروسې د ولسونو په سترګو کې د خاورو شیندلو مانا لري، ځکه هر څه پکې د اشغالګرو قوتونو په تمویل، لارښوونه او نپه ترسره کېږي چې هېڅ افغان با احساسه ضمیر ته د منلو وړ نه دي. پرون ورځ هم په هېواد کې د بریدونو او پېښو ټول جزیات په مستند ډول په لیکلي ویډیویي او تصویري بڼو د اسلامي امارت له رسنیزو سرچینو او سوشل میډیا څخه په منظم ډول خپاره شول چې په ښکاره توګه یې د دښمن د رسنیو سانسور شوي او کاذب راپورونه بې اساسه معرفي کړل او انتخاباتي بهیر یې په بشپړه توګه ناکام وښود. د اسلامي امارت مجاهدینو هغه هوډ رښتینی کړ چې د دښمن د دغې جعلي پروسې په وړاندې به خنډ کېږي او په هیڅ قیمت به هم نه پریږدي چي د اشغالګرو قوتونو دغه ډرامه په واقعي مانا ترسره شي. د اسلامي امارت ویاند قاري محمد یوسف احمدي. د بغلان ولایت په برکه ولسوالۍ کې د تش په نامه انتخاباتو پنځه مرکزونه او دوې حوزې په بشپړه توګه خنثی شوې دي. په یادو مرکزونو کې اویا تنه کارکوونکي د مجاهدینو له لوري اسیران شول او خوندي سیمو ته نقل شول. د غور ولایت د مرکز چغچران په 15 کیلومترۍ کې د اسلامي امارت مجاهدینو او د مزدور عسکرو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په ترڅ کې لس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل ګڼ نور ژوبل او اته تنه یې ژوندي نیول شوي دي د یاد ولایت مرکز په پیروزکو سیمه کې د مزدور دښمن د نمایشي انتخاباتو شپږ تنه کارمندان د وسلوال برید په ترڅ کې ووژل شول همداراز د یاد ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې له مزدور عسکرو سره جګړه شوې چې په نتیجه کې پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او څلور تنه نور ژوبل شوي دي یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د تولک چارسدی او تیوري ولسوالیو کې د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري د مزدور دښمن د نمایشي انتخاباتو ټول مراکز په بشپړه توګه بند پاتې دي چې هیڅوک له کورونو نه راوځي په تولک ولسوالۍ کې د یو وسلوال برید په ترڅ کې د یو ټاکنیز مرکز دوه تنه ساتونکي وژل شوي چې له امله یې ټول مراکز د بریدونو له ډاره بند شوي دي. همداراز تېره شپه لس بجې د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ اړوند د علیزو په کلي کې خارجي او داخلي عسکرو چاپه وهلې. وحشي عسکر د الوتکو په ملتیا په چورلکو کې راغلل، د ولسي خلکو پر کورو یې چاپې ووهلې او درې تنه ولسي خلک یې ځای پر ځای په شهادت ورسول. د وردګو د کلي مکتب او د ملک د کلي مکتب چې د انتخاباتو لپاره په کې مواد ایښودل شوي وو د ویشتونکو ماینونو په مټ درې چاودنې ترسره شوې. چاودنو کې د ټاکنو سامانونه له منځه ولاړل. په بولدک کې مزدورو چارواکو د انتخاباتو لپاره ترتیبات نیولي وو خو د کندهار د مقام تر پېښې وروسته یې د یوې اونۍ لپاره وځنډول. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند د نورلام صاحب درې د کولک کلي باندې د وحشي دښمن لخوا چاپه ووهل شوه. د ځناور صفته دښمن په دغه وحشت کې د ښځو او ماشومانو په شمول دوولس نفره عام کلیوال په شهادت رسېدلي او نور زخمیان دي. راپورونه وایي چې د سیمې خلکو د یادو شهیدانو جنازې د احتجاج په توګه د لغمان ښار ته وړي دي. له تخار نه په تازه رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ په ودانۍ د روانې جګړې په ترڅ کې شپږ تن عسکر وژل شوي دي. په ولسوالۍ پرون سهار څلور بجې بریدونه پیل شول چې تر تېرې شپې پورې دوام درلود. خبر زیاتوي چې د لبیجر په نوم دفاعي پوسته کې هم شپږ تن عسکر وژل شوي، په دوی کې د استخباراتي ادارې دوه تنه کارمندان عالم ګل او حقاني هم شامل دي. په دې بریدونو کې اووه تنه عسکر ټپیان شوي دي. د دښمن په متقابلو ډزو کې درې تنه مجاهدین هم ټپیان دي. د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ اړوند د پیزو کلي پر سر د مزدوري اردو پر قرارګاه بېګا ماښام اته بجې وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو او د حاجي کلي ته څېرمه د دښمن یو رینجر موټر تخریب، یو مزدور عسکر قتل او دوه تنه نور ژوبل شوي. همداراز د ټکیر په سیمه کې پر عمومي سړک د وسله وال برید په ترڅ کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. د ولسوالۍ مرکز ته غځېدلې ټولې لارې مجاهدینو بندي کړې دي. همداراز مجاهدینو سهار د ولسوالۍ پر مرکزي ودانۍ د هوانورو په مټ برید ترسره کړ چې په کې څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ اړوند د ډب کلي ته څیرمه د مزدور دښمن پر هغه شوبله د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه چې یاد کلي ته انتخاباتي مواد رسول. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکر ټول ځای پر ځای قتل او انتخاباتي مواد یې وسوځول شول. وروسته په سیمه کې د دښمن الوتکو بمبار کړی خو لله الحمد هیچا ته پکې زیان نه دی اوښتی. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه د څلورمې حوزې باباجي، سور ګودر، خشکې ابه، د ګریشک ولسوالۍ د نهر سراج، مالګیر، قلعه ګز، شورکي، د ادم خان، حیدراباد، میرنداب، زنبولي، د ناوې ولسوالۍ د سرخدوز په سیمه کې او د سنګین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ، بغني ولسوالۍ، باغران ولسوالۍ، موسی قلعه ولسوالۍ او همداراز په نورو ولسوالیو کې په بشپړه توګه د مزدور دښمن انتخابات په ټپه ولاړ دي، هیڅ سایټ یې وجود نه لري، دښمن یوازې د مرکز لښکرګاه بازار کې د نادعلي ولسوالۍ او ناوي ولسوالیو په مرکزونو کې دوه انتخاباتي سایټونه لري، خو په هغوی باندې هم مجاهدینو ټولې لارې تړلې دي. د فراه ولایت د مرکز اړوند د تالار په سیمه کې د مزدور دښمن پر ټاکنیزو مرکزونو بریدونه ترسره شوي. د بریدونو په پایله کې د جاسوسي شبکې درې تنه غړي ځای پر ځای قتل او څلور تنه نور ژوبل شول او په سیمه کې ټاکنیز بهیر ګډوډ شو. بریدونو تر درې ساعتونو پورې دوام وکړ. همداراز د شمالګا په سیمه کې هم د دښمن ټاکنیز بهیر په ټپه ولاړ و، ټولې لارې مجاهدینو بندې کړې وې. د فراه ولایت د خاک سپید ولسوالۍ اړوند د خوست دنې په سیمه کې د کندهار هرات پر غځېدلي سړک د مزدور پولیسو پر پوسته بېګا شپه یوه بجه وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، د شپې تر څلور نیمو بجو پورې دوام وکړ. د برید په پایله کې پنځه تنه مزدورو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. په پیښه کې یو تن مجاهد زخمي او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید. تقبله الله تعالی. د هرات ولایت د کشکي کوهنه ولسوالۍ اړوند د زاړه بازار په سیمه کې تیر ورځ د مزدور عسکرو پر پوسته وسلوال برید تر سره شو برید چې په کسپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې دوه تنه مزدور ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل شوي دي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوزیان نه دی اوښتی همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند پر انتخاباتي مراکزو مجاهدینو بریدونه ترسره کړل چې په پایله کې ټول مراکز په بشپړه توګه بند شوي دي. همداراز د کوهسان ولسوالۍ انتخاباتي سایټونه په بشپړه توګه انفجار او له منځه تللي دي او د مزدور ادارې د چارواکو ارباب حاجي سید ګل په شمول ګڼ شمېر مزدورو چارواکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو بل خبر زیاتوي چې د ادرسکن ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم درې انتخاباتي سایټونه په بشپړه توګه له منځه یوړل شول. د سرپل ولایت د مرکز او سید ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې د مزدور دښمن د نمایشي انتخاباتو مراکز د مجاهدینو د بریدونو لاندې راغلل. د بریدونو په پایله کې د قشقري، بغاوي، بالاکېنت او د سیاد ولسوالۍ مرکز او د سیداباد ولسوالۍ د حوض محمد عمر په سیمو کې د دښمن انتخاباتي مرکزونه تخریب شول. خبر زیاتوي، اوس د سیاد ولسوالۍ پر مرکز بریدونه روان دي او د ولایت د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې لویې او وړې لارې په بشپړه توګه بندې شوې دي. د غور ولایت د مرکز اړوند د پیروزکو د اشترخان په سیمه کې پرون سهار اووه بجې د مزدور دښمن پر انتخاباتي مرکز برید ترسره شو چې پکې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل شول. برید چې مازیګر تر پنځو بجو پورې دوام وکړ، په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل دي. په یاده پیښه کې یو تن مجاهد هم شهید شوی دی. تقبله الله تعالی. یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت مرکز اړوند د پیروزکو د قدس په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن پر انتخاباتي مرکز باندې مجاهدینو وسله وال برید ترسره کړ. د برید په پایله کې شپږ تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، درې تنه ژوبل شول او انتخاباتي مرکز یې وتړل شو. همداراز د دښمن پنځه کلاشینکوپونه او څلور موټرسایکلونه د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. وروستی خبر دا چې د غزني ولایت مرکز اړوند بکولو سیمه کې هم مجاهدینو د مزدور اردو پر قرارګاه د سپکو او درنو وسلو برید ترسره کړ. د راپورونو له مخې د یاد برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. مؤمنو او مجاهدو هیوادوالو په دې پوه شئ چې زموږ هیواد او اولس د تاریخ له یوه سخت پړاو څخه تیریدونکی دی.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 او د ښې حکومتدارۍ توان نه لري، خلکو ته خدمات، پرمختیایي پروژې، عدالت او امنیت نه شي وړاندې کولای او لنډه دا چې دا توان نه لري چې د یو هېواد اداره او سیاسي رهبري په غاړه واخلي. خو اسلامي امارت لکه څنګه چې د حکمرانۍ په تېره دوره کې یې له ټولو ستونزو، تپل شویو جګړو، نړیوالو بندیزونو او قسمه قسم خنډونو سره سره یو سوله ییز او عادلانه نظام رامنځته کړی و، اوس یې هم د خپل واک په ساحو کې چې د افغانستان د جغرافیې اویا فیصده اراضي تشکیلوي، د حکومتدارۍ پر اصولو برابر اسلامي عادلانه نظام رامنځته کړی دی. دا چې د اسلامي امارت تر تسلط لاندې سیمو کې سوله ییز عادلانه حکومت واک چلوي یوازې زموږ ادعا نه ده بلکې په دې وروستیو کې یو شمېر غربي مطبوعات او تحقیقاتي ادارې هم د خپلو څېړنو په پایله کې دې نتیجې ته رسېدلي چې په دې برخه کې حقایق تسلیم کړي او واقعیتونو ته انعکاس ورکړي د دوه زره اتلسم میلادي کال د جون د میاشتې پر یوویشتمه نېټه د امریکا مشهورې ورځپاڼې واشنګټن پوسټ یو راپور نشر کړ چې پکې راغلي وو طالبانو د حکومتدارۍ یو مناسب نظام ایجاد کړی دی او د روغتیا، معارف، قضايي محاکمو او مالي چارو لپاره یې فعال کمیسیونونه جوړ کړي دي. یاد راپور زیاتوي چې طالبان د افغانستان پر پراخو سیمو حکومت کوي. د حکومتدارۍ په چارو کې سخت محتاط دي او غواړي چې د خلکو زړونه وګټي. طالبان کوښښ کوي چې د زور او جبر پر ځای خلکو ته خدمات برابر کړي او داسې ښکاري چې د آینده حکومت لپاره ځان چمتو کوي. همداشان یوې غربي څېړنیزې ادارې چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د انکشافي چارو په اړه پلټنې کوي هم د اسلامي امارت د انتظامي امورو خصوصاً معارف په اړه یې پلټنه کړې په یو مفصل راپور کې یې خپره کړې ده. دا راپور چې له یو سلو شپېته کسانو سره د مرکو پر اساس ترتیب شوی ده د اسلامي امارت تر واک لاندې ساحه کې یې د تعلیم، روغتیا او نورې انکشافي چارې بریالۍ بللې دي. دا او دې ته ورته رابرسېره کېدونکي حقایق ثابتوي چې اسلامي امارت د دښمنانو د تبلیغاتو خلاف یو عادلانه او د خپلو هېوادوالو هوساینې، پرمختګ او کامیابۍ ته ژمن اسلامي خوځښت دی چې د یو منسجم حکومتي سیستم په حیث فعالیت کوي. دا خوځښت د خپل ولس له منځه راپورته شوی د هېواد په سطحه د بل هر سیاسي جریان په نسبت په اولس کې ژورې ریښې لري او د اولس په دردونو، ستونزو او ارمانونو تر هر چا ښه پوهېږي. د نړۍ خلک او حکومتونه باید اسلامي امارت ته د کومې معمولي، بې ملاتړه او باغي ډلې په نظر ونه ګوري. اسلامي امارت کوم په اصطلاح زیر زمین، انډرلاین، جنګي سازمان نه دی. بلکې یو بشپړ حکومتي نظام دی چې د افغان ولس بې کچې ملاتړ او په سیمه ییزه کچه سیاسي وجاهت او اعتبار له ځان سره لري. امریکایي چارواکي او د اشغال نور ګډونوال نور باید له دې مغالطې او ځان دوکه کولو څخه راووځي